والشرعیت ما لا تدرکو لولا خطاب الشارع شرعیه دا مقصد چې د دې ادراک ا نشي کېدلای بالفرض کچرتا خطاب دې شارع نه وي چېرته خطاب دی شارع نه وای نو مونږ بیا د دې ادراک نشوي کولای خطاب دی شارع نه وای نو مونږ بیا د دې ادراک نه شرعیه دا مقصد والشرعیه ما لا تدرک لولا خطاب الشارع شرعیه دا مقصد چې دې ادراک ممکن بنو کچیر تا خطاب دی شارع نه وي دا له بیا عامه خبره ده چې خطاب دی شارع هغه کلا په عین دی حکم باندې دی والد شوی په عین دی حکم باندې با والد شوی او کلا با په عین دی حکم نه والد شوی په عین دی حکم باندې والد شوی خو دی حکم چې هغه کوم علت می نو د ایغ یو صورت په بل چې کوي نو په ایغ باندې بادا کتاب د شارې چې وارد شوی او هغه علت په بیا مجتهد رؤباسي اب بل ځای کې هم مند کی نو ګوي کې دی به وایي چې لکه دال ته هم خطاب د شارې په باندې چې دا وارد شوی کل مسائل القیاسیه لک مسائل قیاسیه او کې واخلا نو خود هغه مسلې قیاسیه باندې خو خطاب د شاری نی وارد شوه هغه صورت باندې وارد شوه وی چې دو هغه سره هغه علت کی محتاج هغه نمون هغه علت سره منځلای په دې کې مهم شي برابر کړی نو موږ یې چې لکه ګوې کې په دې باندې هم کتاب د شاری چې دا وارد شوی ځکه تاسو وایو چې قیاس دا مثبت نوی بلکې مظهر وی یعنی کوئی کې د قیاس دا ظاهر کړه چې هغه حکم خو صرف تا ته حل تخکارې دو وګور هغه حکم دلته هم چې دا موجود ده ځکه چې هغه علت چې دا موجود ده نو دې نه هغه پرده چې کی لګي او واردن فی صورت یحتاج الیها هذا الحکم كالمسائل القياسية فيكون أحكامها شرعية ولذي أحكامها شرعية شرعي إذ إذ لولا خطاب الشارع في المقيس عليه لا يدرك الحكم في المقيس ځکه که شاري خطاب په مقيس عليه باندې نه وارد شوی نو بیا په مقيس کې مونږ ته حکم معلومه نه و خو چونکې شاري خطاب په مقيس عليه باندې وارد شوی نو دی وجه نه مونږ وایو چې په مقيس کې هم مونږ ته حکم تاسو نو ګویا کې لکه په دې هم څه دا وارد شوی اگر دا دارس په دې باندې وارد شوی نه فيكون أحكامها شرعية ولذ إذ لولا خطاب الشارع في المقيس عليه لا يضرب الحكم في المقيس حال فيدخل في حد الفقه حسن كل شيء وقبحه عند نفات کونها کونهما عقلیین لہذا داخل سلف حد چا کې هیڅ کې حسن دی هر شي او قبح دی هر شي ایو خلق رای مطابق چې کوم خلق وایي چې حسن او قبح په اشیاء کې عقلی نه دي حسن او قبح پاشیاو کې عقلی نه دي ځکه د وینا چې شرعیه څه مقصد چې شرعیه دا مقصد چې که شریعت نه وي شریعت په دې باندې خطاب نه وي نو موږ په عقل سره هغه نشوي معلومه ولای نو معلومه شو چې دا خلق وایي چې دا حسن او قبح دا شرعي عقلي نه دي عقلي نه دي او دا تاسو ویلې دا یو اختلافي مسله په اصول فقه کې چې حسن او قبح دا شرعي دي که عقلي دي یا دا مته مسله کلا لاغان یا دا مته خو ان شاء الله ولذي دې چې دا بیان کا په کوی شو نو دې ته او هډونو باندې وکړو کوی او زوی درتا یو بدري نوري زاویه هم څه کوم سره بیان نو مسله به مدا سستای چې ګوټه به مونی چې با ګوټه به مو بلکې په هټ باندې به ان شاء الله ها مسله دا اول محل د نظام متعین کول پکار دی چې کوم حسن او قبح کې اختلاف چې حسن او قبح شرعي دي که عقلي دي محل نزاع متعین کول پکار دي چې کوم حسن او قبح کې اختلاف ده حسن او قبح یو کمانه دي چا سره را درمي صفت الکمال او صفت النقصان سره حسن کمانه دي چا سره صفت الکمال او قبح په معنی د چا سره صفت النقصان نو حسن او قبح په معنی د صفت الکمال او صفت النقصان سره بل اتفاق عقلی دی دا محل د نزاع نه ده دا محل د نزاع نه ده لکه مثال بتاور باندې علم دا صفت الکمال صفت او جهل دا چې دا صفت نقصان پاک د خپل مذهب علم وی پاک د کائنات باندې شین باندې علم وی خبره علم صفت کمال دا او جهل چې دا صفت نقصان نه نو پدې کې چا اختلاف نشتا ټول پدې باندې کوي چې دا عقلي دي دا چې دا عقلي دي ولی تاسو په دنیا کې چې صدا شي یو ملت تاسو ته معلوم ده چې په هیڅ ملت کې هغه د خپل ملت اهل علم خلق قدر نه او جاهلان قدر چې تاسو ولی که انوانو کې جاهل سره معزز وي که اهل علم فاقد دو په خپل کتابو علم وي فاقد په کائنات علم وي کبل شمانی وی او عالم سره په هر معاشره کې اصحاب العلم پاج کوم قسم علم وی اصحاب العلم په اصحاب الجهل باندې معتبر دي زکه چې دا علم صفت الکمال دا او جهل صفت النقصان دا نو په دې کې اختلاف پورا نشته دا بل اتفاق عقلی دی ایوه بل حسن په معنی دي کا سره ملائمت اغراض دنیویو سره او قبح په معنی دي کا سره منافرت اغراض دنیویو سره په دې باندې هم اتفاق دا چې حسن او قبح دا شی دي دا عقلي دي چې دا شی منافر ده اسباب دنیوي او سره او دا مناسب نه ده چاته منافر منافر ده هغه ملایمات دنیوي او سره لکه مثال مثال په تور باندې پاکستان دا پاکستان دا ځکه دا خو لپړ سین بادشاهي ده نو اوس سبا په دې باندې ماشاءالله راغلا او یو جانیل بیا په عرش باندې چوکړه قبضه وکړه اوس اغراض دنیوی او سره سم مناسب دي چې سیاسي خلق ها چې کوم سیاسي خلق عادي دي ها سره چکه ها ملاو کی نو دا اغراض دنیوی او سرچدا مناسب دا خو وزارت پور لور کی شیخ رشید بھئی یا ببل مسلم نگاہ لا چشای دا دی چرګ لکې ونه هر خلا چکی دی او وزارت پور لور کی اش کچکی سنې په هغه به هم ورنه چکی رفض پکی هغه ټکر وسره وای نو اغراض دنیوی او سره مناسب نه ده خو جیل به برخی او تور تور بیتونه به تر طرف هیڅ په دې کناټي او کناټي باندې چکی ها برابرې او چې چې تا خپل مال دولت کې چې به کرپشن کړي هغه به درنه پسې کی واه نو یو ګورا مناسبت ته اغراض دنیوی او سره او بل منافرت ته چا سره نو په دې معنی سره حسن او قبح دا هم عقلی دي دا شرعي نه دي البته محل د نزاع دا ده چې حسن په دې معنی سره چې په دنیا کې سره هغه کار وکړي نو مستحق ته مرش جوړيږي او په آخرت کې مستحق ته ثواب او قبح په دې معنی سره چې په دنیا کې سره هغه شی وکړي مستحق ته زم جوړيږي او په آخرت کې مستحق عقاب ګرځي په دې معنی سره حسن او قبح دا عقلی دي کشرعي دي په دې کې اختلاف ده په دې کې چې دا اختلاف نو اشاعره وايي اشاعره چې په دې معنی سره حسن او قبح دا شرعي دي دا چې دي شرعي دي دوی دې معنی سره حسن او قبح شرعي دي شرعي دي او دوی چې لولا خطاب الشارع لا نعرف القبيح من الحسن ولا الحسن من القبيح چې خطاب د شارع ني نو موږ ته حسن او قبح اسه پتا نه لګي بس چې شارع کوم شي ته قبيح وای اب قبيح وي او چې شارع کوم شي ته حسن وای اب حسن مثال په تور باندې المنز حسن دا او زنا چې دا قبیح دا شارع ویلي که خدا نه خواسته بالفرض والمحال بالفرض والمحال کچیر ته مثال بالعکس راغی نو دوی ولوین عکس الامر لن عکس الامر ولوین عکس الامر لن عکس الامر نو دوی چې دا عقل حس دخل دی یوشی دی حسن او قبح معلومولو کې نشتا بلکې دا حسن او قبح په دې معنی سره چې په دنیا کې سره مستحق ته ثواب او په آخرت کې دی جزا جوړيږي او قبح په دې معنی سره چې په دنیا کې سره مستحق ته اعظام او په آخرت کې دی عقاب جوړيږي په دې معنی سره حسن او قبح دوی چې 100% څه شي شرعي او عقل په دې کې هیڅ دخل نشته نو تاسو اندازه ولګوله دو د عقل په جانب کې تفریق نه کار واغست د عقل یادو په څه کې شمار نه کړ د زناور او د انسان عقل په مابین کې هیڅ فرق هم پاتې نشي او معتزله هاوی چې نه حسن او قبح هغه عقلی دي حسن او قبح جديد عقل او موږ په عقل سره هم معلومولای شو که شریعت نه وای موږ په عقل معلومولای شو چې صلات دا خوشی ده ځکه چې یو منعم حقیقي دا تواضع سره ودرېدل دي او یو دی منعم حقیقی اغه تذلل کول دی او یو منعم حقیقی اغه صفات بیانول دی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا او زنا کا شریعت نه ویلې په عقل سره موږ معلومولای شو چې دا قبیح شی دا ځکه چې یو انسان عزت مجروح کېدل دي او نه نسل تباہی چدا باعث ګرځي او لوی لوی مقاصد هر دې نه پیدا کیږي او خودو دونه تجاوز ورسره دوی چې قبل فرض او تقدیر شریعت نه وای عقل پدې کې حاکم د بیا هم حاکم درجه کې دا چې زنا حرام ده او صلات شیدا واجب تر مخلص نو دو عقل فجانب کې چانه کار واخیست افراط بالکل عقل حاکم درجه ته چکو ولا البته بیا په دوه باندې یو اشکال واردېږي چې بیا رسول ارسال ته ضرورت نو دوی چې ځلې شي نه داسې چې په یوه کې عقل نه دا کافي نو ځکه ارسال د رسول ته ضرورت کړه او مون ما توریدیا مون وای چې نه حسن او قبحا بالکل شرعي هم ندي لکه اشاعره وایي او په دې معنی سره عقلی هم ندی چې عقل بالکل په دغه دلیل شاته کې حاکم دي موږ چې حسن او قبح عقلی دي او عقل حاکما نه ده عقل حاکم دی په عقل سره موږ دی وشي حسن معلومولای شو او عقل سره موږ دی وشي قبح معلومولای شو پاتې سوچ تر څو پورې شاری ایغه حسن نی ویلی شاری ایغه قبیح نی ویلی سزا جزا تر ایغه پورې په دې باندې موږ نه منو او شارع چې موږ عقل سره معلوم کو نو شارع او حکیم ذات تا هغه مقصد دی چې کبیر شی باندې چیرته حکم نه ورکړي او حسن شینا چیرته منع نه کوي حسن شینا چیرته منع نو موږ وایو چې عقل سره حسن او قبح معلوم نه شي او عقل حاکم درجه کې نه ده او ډیر په انصاف باندې مبني مذهب عالماتو دی او د چا نه ولی زکات تا نو دا یو حکم حکم دا خو شرعي نو که شریعت نه وي موږ بیا په دې کې حسن څه کولای شو معلومولای شو چې دا یو حسن کار دا ځکه دا مواسات پچا دا فقرا او دا او تاسو یو عظیم نعمت الله تعالی درکړی دا نو دې نعمت شکریا لري ادا کول دي او ته په دنیا کې وګوره چې مثال په تور باندې یو سړی تاسو یو لک روپۍ ورکې او بیا ورته وایي چې په دې کې یو زر روپۍ ما باجی ته جګه ورکا ا دې وی چې نه نه نه ورکا نو خلک په دې ته بیا ادب وایي کا ادب نه بیا ادب چې سره لک روپۍ د درلدان کې او څونه خبره نه مانی نو چې دونه پیسې الله تعالی تعالی درکړي نو کدا نوې شریعت نوې ویلې عقل فیصله هغه هم دادا چې حسن او قبح من فقې مخ خودونه د عقل حاکمه عقل حاکمه لهذا دی تواضع او دی جود دی دی حسن او مقصد دی کبر او دی بخل اغا قبح دا هم په شریعت باندې چې دی موقوف دي نو تو مذهب مطابق پدا چارا دی داخل کی دی کرانی حالانکه دیتا چوک فقہ مصطلح نه وایي فقہ مصطلح اسی خبر باندې مصطلح على مذهب الاشعريه یا شاعر او مذهب مطابق پا دا صحیح تعریف دی فقه تر مخلص ولا يزاد عليه عثمان خلق دا یو قید زیات کړی نو دی وی چې دا قید دی په دې تعریف باندې څوک نه زیاتوي لا يعلم كونها من الدين چې دا باندې چې کې دل دې شینو د دین نه چې ضروری دي دا به په کې چې کې شک کې چا دا کې د سره سره نه او دا کې چا دې دې پارا لګولای چې صلات او صوم وغیرہ له تاریخ نه شي خارج لإخراج مثل الصلاة والصوم فإنهما منه جدا جدا خو مقصد دا چې د فکنا هغه کوم دي دا دا چې دي د صلات او صوم چې دا د دین نه ضرورتا ارجا کمالوي نو کدا اوس په فکر کې کې نو دا خو امي سړی ته پته ده چې موږ واجب دا زکات واجب دا دا نو به خدا هغه تم نه چې شي صفاتي شي نو دې کې باسلو دې پارچا دا کې چلا اګر کا فنی بیا خو چې چا په دې باندې علم چې موږ واجب دا زکات فرض ده بیا خو هغه څه شي شي فقې شي مس بیا بهرحال چې یا پروزي تلار دی هغه څه شي شي فقې حالانکه دې سره سره فقې کیږي نه دې سره سره فقې کیږي تاسو خبرې باندې څه کوئ اعلم په دې خبرې ځان کوي کا ان هاذا القید ذکر فی المحصول دا قید دا التی دا قید چا چې دا چې کله کېدلای دا امام رازی ته په محصول کې دا قید چدا لګول او دې لپاره لګول چې د مثل د صلات او صوم او امثال دې دا د فقې تعریف نه چکی خارج شي ولی اذ لو لم يخرج کدا خارج نکړل سی لکان الشخص العالم به بوجوبهما فقيها نو دا خیال دا چې بیا خو هغه سره چې د دې شوینو په وجوب علمي هغه در نه فقيه سي حالانکه هغه څه څو فقيه وایي هغه څه څو فقيه کني بیا خو چې شب جمعې نه راځوي سحر نو ځای شو علامه سے فخیر را لې فقيه سے څنګه ولې دونه کوئی مذاکره کې آل تذکری فاقول دی وی چې زمایم هاذا القید ضائع دی قید از ضرورت نشته لأن لا نسلم ځکه موږ نه مانو انه لو لم يخرج چې کدا و نه باسلای شي نو بیا به شخص عالم به وجوبهما فقيه چاري دی او څوک دې ته فقيه وایي کما خراب دي د شلوار تمو با بیا هم دې ته جو فقيه نه وایي ولی لأن المراد بالاحکام ځکه مراد په احکام سره ليس بعضها بعض احکام نه دي اگر که کم وي فإن الشخص العالم بمئة مسألة دا خلاصه کوي چې یو دوه یو سړی د سل دوه سوه درې سوه مسلې دي زده د ادلو نه بیا هم دې ته مونږ فقي نه وایو چې په دې تر څو پورې په دې کې ملکه دي استنباط حاصله نه ثم علم بیا په دې خبره باندې ځان کوی کا انه لا يراد بالاحکام چې اوس ان تدا تر غلي چې العلم بالاحکام نو ایا دین ټول احکامات مراد دي په دنیا بحيث لا يشذ منها حكم من الاحکام دا مراد دی دی چې نه دا مراد ولی حوادث دی زمانه حق لا تقاد تتناها حق غیر متناهی دی نو اوس په یو فقی په زمانه متناهی کې غیر متناهی احکامات څنګه لګي ثم اعلم انه لا يراد بالاحکام الفل بیا په دې خبرې ځان کوی کا چې مراد احکام سره فل احکامات ندي لان الحوادث لا تكاد تتناها ځکه حوادث په زمانه قریبا نه شي دا انتها ته ورشي ولا ضابط يجمع احکامها امون سره دا یو ضابط او رسي نشته چې په ایره کې هغه ټول چکور وتړو هغه ټول په کې چکور ور وتړو دا مون سره نشي نو جميل دي مراد جميل دي مراد شا كل واحد واحد مراد دي كل مجموعي دي كل افرادي دي كل واحد واحد ما مراد دي چې هر مسله په زمانه سر پیش کړي نو هغه د چې کولای شي معلومه ولې دي وی چې نه كل واحد واحد مراد نه ځکه کني غیر مسلم ثبوت خو کها هغه د فقہی تاریخ نه درنه شي خارج شي امام مالک سے مسلم ثبوت فقہی وو 40 مسئلے دنا چاته پوس کړي 36 مسئلو کې ورته جواب شو کلا ادري امام سے نه چا د دهر متعلق تاسو ته دوه ویل چې لا ادري نو كل واحد واحد هم مراد نه کني مسلم ثبوت فقها د دې تاریخ نه درنه شي خارج یا دریم حصہ یا مقصد دا دی چې په چلورو کې درې حصے دا به مراد دی چې نه دا نه سي مراد کولای بعض نه سي مراد کولای چې هغه یو نسبت معین لري چې تاسو خپل ته ولې ځکه چې کل معین نو بعض وقسم معین کې چې کل خو معین چې کل معین کې به نسب معلومه ولای شي بیا چې نسب نه ورځي بیا غل مون اکثر وتوایو جو دوی اکثر تهیئ للفظ چې ټول لپاره سړی کې استعداد موجود وي یا ټول احکامات معلومولو سړی کې چې موجودي استعداد موجودي دا مراد ده دوی چې دا هم نشي مراد ولی تهیئ نه تهیئ بعید مراد نو تهیئ بعید خو پارچا کې کېدلای شي ولی په دې عوامو کې دون ذهین او حکیم خلک دي تهیئ بعید خو پکې موجود شي کته علم کړای نو دا هر څه دې کول معلومه وي دا نه چې مراد کوله لأن العلماء المجتهدين لم يتيسر لهم ځکه ډیر علما مجتهدین داسې دي چې هغه ته نه دا آسان شوی په ټول عمر کې علم کې باندې احکامات ټول عمر کې نه معلوم کړی مدة حياة كأبي حنيفة رحمه الله لم يدرك دهرا دهر متعلق تحقيق معلوم نکو طول عمر کی بل وللخطا فی الاجتهاد شیء وللخطا فی بل خطا په اجتهاد کې ممکن ده بل ولأن حکم بعض الحوادث ربما يكون مما ليس للاجتهاد فيه مسا بل ډیر حوادث داسي چې اجتهاد په هغه کې گنجائش نه لري او نشي سره کولای بیا بس بل وايضا لا يليق في الحدود بل په حدود کې دا چې نه د پکار چې ذکر د علم سي او مراد ورنه تهيو مخصوص سي ځکه دا په علم په تهيو مخصوص باندې دلالت نه کوي اذ لا دلالت للفظ عليه اصلا ځکه دا لفظ په دې باندې دلالت بالکل نه کوي بهر حال دي تاریخ د دور اعتراضونو شایلا متحمل ده چې ټول نسې مراد کولای کل مجموعی نسې مراد کولای کل افرادی نسې مراد کولای بعض مطلق نسې مراد کولای بعض معین نسې مراد کولای تهیو نسې مراد کولای او دا یو شی هم نسې لہذا دا تاریخ څه تاریخ نو چې څنګه دا نو دی چې زه د تخت تعریف کوم چې به وکړي چې مان الله مشکلات نه وایي واذا عرفت هذا فلا بد ان يكون الذكر نو فيك ما تشوي علما بجمله متناهيه مضبوطه دا به علم وي فساس یو ټول کې مسائل چې آب په ضبط کې راځونی او متناهي وي فلهذا قال دیو جن مصنف هو لخل ځان شي چې ما التداس تعریف کوو اوس دا د اشکالات وکړ دي دوه په تاریخ تفضانی کې برابرني او د جوابونو چې وکړي کوشش وکړي او غمني بعض ځایونو کې تفضانی چې خبره ډیره بهتره هم ده ډیره بهتره هم ده څه ځایونو کې راځي معلومیږي چې موږ مصنف دا هغه د ډیر خوندور اعتراض بیان تا نو هغه به ان شاء الله الله نشان دي فرق وکړي